دا دریم باب د دې دانه شروع کیږي او دا باب به تر شپږم آیات پورې دي دلایل نقلیه په دې کې ذکر کوي شپږ سو دلایل نقلی دلایل په کې شپږ ذکر کوي چې کوم خلق تبارک الذی دعوا نه دمانلې هغه الله څنګه تبا کړ چا چې منل دا هغه الله څنګه بچل او برکتونه الله تعالی څنګه ورکړي خپل پیغمبرانو ته او دا هغه نه پس بیا ورپسې دلایل عقلیه هغه شپږ ذکر کوي څلور پنځوس پورې په دې مینس کې زجرونه دي په استهزاء رسول او په دغه باندې په اتباع د هوا د خواهش باندې په دې بدل جر ورکړي ولقد اتینا موسی الكتاب او دا باب بچلی کی تر شپې ته ما آتا ولقد اتینا الله ويقنا ورکړو موسی علیہ السلام تعالی کتاب کتاب او تورات وجعلنا معه او ګرځول مو دا سره قاو ور دا هارون چې هارون علیہ السلام وزیرا معاون فقل نذهب نو مونږ او دې دواړو تلال شي ال القوم الذين اغه قوم تکذبوا بیااتنا چې دروغ جن ګڼلې دي آیاتونه زمونږه نو چې هغه ته لاړل نو هغه تکذیب وکړو چې وی کنو الله وی فدمرناهم تدمیرا نو تبا مکل دوی تدمیرن په یو ځل په یو ځل مټول تبا کړ ختم شو وقوم نوح راشه بل ګورا قوم د نوح علی السلام لما کذب الرسل هر کله چې دروغ جن یو ګړل رسولان په مقرر تبارک الذی کی هر باب کې خپل دعوه برا کیږي اغرقناهم نمونګ غرق کړه وی وجعلناهم للناس آیه او ګرځول مو هغه کچه کوی والا مطلب هغه سره خوا کې چې کم خلک اوسېدل دا څوک څوک وای دا مدین والو څوک وای چې نه دا هغه صاحب د یاسین چې کم راضی کنه ته کې براشي سورۃ یاسین کې هغه چې کم کوی ته غردول او کنه هغه خلکو هغه غریب ته دعوت چلون دوی او پکانو وشتو هغه نه پسې کوی ته غردول نو هغه په هغه کې وفات شو شهید شو پکې ولقد اتوا اوس وت اخر کې او عذاب بیانې د قوم لوط ولقد اتوا الله ويقینا دوی زی راضی اتوا راغلی دي یعنی زی او راضی مکی والا او پاغلا رسل الله تل علی القريه التي پاغخار وطن باندې ام طرت مترسو چې پاغي باندې او ورول شوی د پاغي باندې باران بد سوي اهذا الذي بعث الله رسولا وای آیا دا غ سړی دی چې الله رسول الله لګل دی ټوک پر وجنه وای ښا الله وای دوی سوي بیا خپل مینس کې وای ان کادا قریب وچ دی ليضلنا مونږ واړی عن الہتنا د خدایانو زمونږه لولا ان صبرنا علیها که چرته مونږ نه وکلک شوی علیها په عبادت د خپل خدایانو که مونږ په دې نه وکلک نو د مونږ اړول ها الله وی وسوف يعلمون ذکر دمر فصاحت دمر بلاغت له اړول به وسو الله وی وسوف يعلمون ذره چې دوی به پوهه چې حين يرون العذاب هغه وخت چې دوی ویني عذاب من اضل سبيلا سوق ډیر گمراه ده په اعتبار د لارې سره ارايت من اتخذ اله او هواه او زجر ده په اتباع د خواهش باندې ارايت آیات تعالی دې یعنی فکر دې کړه دې من په بار دا سړی کې اتخذ اله او هواه چې جوړ کړي د خدای خپل خواهش او د خپل خدای نه څه جوړ کړي د خپل خواهش نه خدای جوړ کړي چې بس خواهش کم خوا غواړي بس دغه خوا تر رواني اف انت نو آیا یی تو پیغمبر ته وای اف انت تکون نو آیا یی تو علیه په هدایت دا غبانی وکیل انزموار ته په داغه هدایت خامخا کې نشه کوله پرېګره بس گمراه دي ام تحسب ان اکثرهم دای بل زجر دی آیا ته ګمان کې چې ډیر د دې کافرونو یسمعون دوی اوري او یاقلون یا پویږي الله وینا ان هم ندی دوی الا کل انعام مگر پشان د سارو دي زناور دي بل هم اضل سبیلا بلکې دوی نورم ډیرو گمراه دي په اعتبار د لارې سره زناورونه زناور خو بیا خپل ګټه او فائدې ته ګوري کنه دا بدبخت خو اور ته روان دی او د ځان نه واپس کوي نو دا ډیر گمراه دی اوس دا غینا پس دا دلایل عقلیه چې مارته ویش پک ذکر کوي تر څلو 50 آیات پورې هغه ذکر کوي علم ترایت ګورینا اوس دلایل عقلیه خو تاسو بار بار ویلي دي ځکه په تیز تیریږم چې د صورت کې مضامین ټول دغه دي اسان دي آیات ګورینا الی ربک رب فل تکای فمد الظل سرنګرا کاږي سورې ولو شاء کچرت الله غفتوین لجعله خامخا ګرځول به دا سورې ساکنا فزای ولار ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا مون ګرځول له الشمس انور علیه په دې سوري باندې دلیلا دلیل نور په دلیل میکنه د سوري پته الله شیا او تبین به ازدادها چې نور وینو د سوري پته لګی چې نور نه نه سوري څه پته لګی نو داسي ثم قبضناه بیا مون ران غاړو دا سوري الینا ځان طرف تقبضا یسیرا پران غاړلو یسیرا فقلار قلار سره په اسانو سره یعنی فقلار قلار دا دا سور را دا کیږي نو راغون شي ښا نو اخیری کې په خط استوا ملکونه چي دي هغه کې بیخي ختم شي ازمنګ ملکونه خو خط استوا نه دی خو دي نه په دې کې لګ لګوي حکم شي او هو الذی خاص الله غذات ته جعل لكم الليل لباسا چې ګرځول دي تاسو د دایبل دی چې ګرځول دي تاسو د پاره جامه و نوم او خوب سباتن آرام سبات ثبت کټ کول ته ویل کیږي نو کار نه سړی ستړی شي نو کار کټ کې آرام وکي وجعل النهار نشورا او ګرځولې د ورځ نشورا زائد خریدو خریدل په دې کې بیا خلک کارونه په ځکوار شي الله وی دې دلیل ته ورما او مال ته برکت می څنګه برکت می کړی دي او هو الذی خاص الله غذات ته ارسل الرياح را لېږي قسمه قسم بادونه بشرن زیر ورکونکي بین یدی رحمته مخکې د رحمت د الله باران نه د باران نه مخکې هواګان راولېګم وانزلنا او را ورو مونږه من السماء د برنا ما ان طهورا او بپاکی پاکی وبنرا ورو د برنا دا وګوره دی دلیل ته دا برکات چا درکړي دا الله او ما درکړي دي تبارک الله ومن کنا لنحيي به بلدة میتا دې لپاره چې مونږ ژوندو ژوندې کو به په دغه باران سره بلدة میتا هغه کله هغه وطن وچو مېت مرا مړو وچ مراد دی مونږه بس تر علی گلی بس تی فلا تطع الکافرین نو ستم را علی گلی نو ته خبر ما منا د کافرو د کافرو خبر چرته ونه مانی وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد کوي د کافر سره به په دې قران سره په بیان د دې قران سره جهادن کبیره جهاد لوی او هو الذی مرج البحرین بل دلیل خاص الله غزاد ته روان کړي دي دو دریابونه هاذا عذب فرات دا یو خوګ دی وحجرا محجورا او بندیدل او مانع ممنوعا منع کړی شوی یو بل سره نه ګډوډیږي دا دریابونه دا په سمندر کې بیا دا تاسو که چرته دی دغه سره پښتنه وکړي هغه یو تبا قاعده وای چې دغه کار دی په سمندر کې په باز ځای کې با دا او په اکثر ترخی دی سمندر خو داس یو نیم ځای پکې وایي چې بالکل په مینس کې پکې خوږي او برا چې مونږ ته وراډه کې خدا چې کم مچی مار خلک هغه ته پته لګي وهو الذي بل دلګورا خاص الله غذات ته خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دي د ابونا بشرا بندگان فجعله نو ګرځول دي بشر لرا نسبا ها نسب و سحرا او خرګنی خرګنی در لرا کړه کنه خو شوی چې استاد خر پوروي دا در لم جوړ کړی دي الله وای دا وګور دا برکات چا ور کړی دا ما ور کړی دي نو معنی چې تبارک الله دا ټول دلایل دي لپاره وای وکانه ربک قدیرا او در ستا قدرت لرونکې تر دې پورې د شپږ دلایلو په دې شپږو دلایلو کې ورته وی پیدایش ما کړې ده باران زرا وروم ها مخلوق خور کړې ما دې سرګنی نسب دار تیر دا ټول برکات دي نو چې دا برکات ته ومنې نو نتیجه کې به ته سو چې تبارک الله برکت د هند سوق ته برکت ورکون کې بالکل الله تعالی دې دا دې داوی دې اثبات ته پاره اوس دا غي نه پس دجر ورکی په عبادت غیر الله باندې چې غیر الله عبادت سوق کوي دینه پسمو چې دا دومره کارونه علما کړی دی دې بیا بل چاته عبادت کوي نو هغه له ذکر ور کوي و یعبدون او بندگی کوي دا مشرکان دون الله غیر د الله نه ما ورته دومره فائدې ورکړې دومره مشکلاتو نه بچ کوم دوی د چا عبادت کوي ما د هغه چا کوي لا ينفعهم چې فائدہ نه ور کوي دوی ته ولا يضرهم او نه ورته نقصان ور کوي اس کار نشي کوله وکانه الکافر او د کافر علی ربه الا مبشرا مگر زیر ورکونکې و نذیرا او يرونکې مطلب فزور هو ته په خلکو نه چمنلې هو ته ورته زیر ورکوا يروي کچا منل او به منی کني منی نه به منی قل ورته وای ما اسالکم علیه من اجر ها ادب ما اسالکم دا دای د پار آداب ذکر کئ ما اسالکم ذل غوالم تاسو نه علیه په بیان باندې من اجرن کما مزدوری الا من دا استثناء منقطع می واغستا بعد استثناء متصل ده خو په طریقې د چا سره فرض المحال سره سره وای تقدیر سره فرض سره نو خدا ته وای و قل ما اسالکم علیه من اجر و ورته چې نه غواړم د تاسو سره مزدوری الا من مگر مزدوری غواړم کما مزدوری غواړم د روپو مزدوری نه غواړم من مگر دا کچرته تاسو مزدوری دا غنئ چې دا مزدوری دا, دا غواړم چې من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا چې څوک غواړي چې رب تعالی را جوړ کی نو دک دا کدا تاسو مزدوری غنئ دا مزدوری دا بل دا غواړم چې راځي رب تعالی را جوړ کی وتوکل علی الحي ذم ادب وتوکل علی الحی ځان سپاره په هغه ذات باندې چې ژوند دی دی الذي هغه ذات لا يموت چې هغه مړ کیږي نه دای دوی مدد شو درې مدد اداعی له پکار دی وسبح بحمده پاکی بیان او سره د حمد د الله تعالی وکفا به بذنوب عباده خبيرا او کافی دی الله تعالی په ګناهونو د بندګانو خپل باندې خبردار الذي اغذات ته خلق السماوات ته پیدا کړی د اسمان او الارض او مکه او ما بینهما هغه چې په میان د دې کې دي دواړو کې دي په سته ایام هغه سورته اعراف کې تیر شو چې سته ایام نه مراد دي پښپګ ورځ کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې کما یلیق بشانه الرحمن هغه الله تعالی رحمان دی دی فسأل به خبيرا اے فسأل به خبيرا څنګه معنا نو پښتنه او کړ دی رحمان ذات په بار کې خبيرن د یو خبردار عالم نه داغه نه پښتنه او کوي معنا دا دوی معنا دا به وی دا به زائد را نو فسأله غواړه د الله نه خبيرن چې هغه خبردار دی د بل چانه مغواړه د بل چانه سوال نه مکو د الله نه غواړه راځه و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اوس بیا زجر ورکی مشرکان ته چې تبارک الذی منکرین چې دی نو هغه د رحمان د سجدین څخه کوي نفرت کوي و اذا قيل لهم کله چې ویل چې دوی ته اسجدوا للرحمن سجدو کوي رحمان ذات تنو قالو دی وای و مر رحمان او سوق د رحمان دا رحمان په کلا سوق شو دا بعض وی دوی نه پیژند نه نه ابن کثیر وی خې پیژند دا د په اشعارو کې مراغلو چې دا الله نوم رحمان دی خو لیکن داوا چې دا د زد د وجه نه وی دا رحمان په کې راسوک دی انس جد لما تامرنا آیا مون سجدو کو هغه چاته چې تی مون ته حکم کې نه کو وزادهم نفورا او زیاتی کی دا خبره دوی لره نفورا نفرت نور نورم پس دیسو کی نفرت شروع کې نورم مخالف شيخه دا تر دې پورې دریم بابو د شپېتم آیات پورې په دې دریم باب کې اول شپږ نقلی ادله ذکر کړل د چانه د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دغه ذکر او بیا د نوح علی السلام ذکر کو بیا دا غینه پس عادیان سمودیان اصحاب الرس دا درته ذکر کړل چې ګوره دې پیغمبرانو له برکات ما ور کړیو او چا چې تبارک الذی داوینه انکار کړو هغه ما تبا کړو بیا دا غینه پس پسې زجرونه په دې میاس کې بیا شپږ دلایل ذکر کړل دا غین اورست بیا زجرونه ورکړل او آداب داعی ته بیان کړل په اخر کې زجر ورک په انکار د سدی باندې بس ټول دغه داوی منکرینو سره او منونکو سره ولګیدو